سرنامه دا واقعا د بیماری د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیماری چې پاغي کې بیا دنیا نه اوی رحلت وکړو حضرت یشوی چې ان عائشه اخبرته حضرت عشی خبر ورکړی دی حضرت عروه له دی خپل شاگرد له ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول کان اذا اشتکا کله به چې هغه بیمار شو عام بیمار کله به چې هغه بیمار شو نو نفها نفس علی نفسه چوف کول به په خپل ځان بالمعوذات معوذات دا معوذات آیاتونه به دا سورتونه به په ځان چوف کولو اذا کان اذا اشتکا کله به چې رسول الله بیمار شو او قل اعوذ برب الناس داتې مار رسول الله اسلام به چې کله وده کېده بشترې له به ورغې نو دا دوا یاتونه به ووې او بیا به په ځان داسې چوف کړی او بیا په دې ټول بدن به په ځان راخکل ریاضه خیال لري د معوضات نه مراد دی د اخري دوا دغه دی صورتونه خو دلته سوال پیدا کیږي چې معوذات خو جمع ده او دا صورتونه دوا دي نو په کارو چې دوی ویلې وي معوذتین جواب دا غستاسو هشه کوي دو جواب کوي یا خدا دی چې علما د نحوی وی اقل الجمع اسنان کم د جمع سوی دوه کم د جمع دوی منګه نه وایو چې دغه تاسو تاسو اوسه ته او چې دوی شي تاسو اقل د جمع دوی دو تم جمع ویل کیږي یا یو خکور خبر ساسو حشګي رسول الله بتش دا دو صورت دا دو صورت نه وی قل هو بهم وسره وی سوره اخلاص او دا دوا اخري دغه سورتونه دا به وسره وي نو ځکه جمع رالی ده ومسح عنه بیده او را بیخ کو د دینا بیده په خپل لاس په د خپل لاس به د خپل لاسونه راسه راخ کړ اے ناس چې سونه پورې بیا د لاسونه رسیدل دا به مسح کړل دا خو هغه وخت کې چې عام بیمار بشو طبیعت به خو فلما اشتکا کله چې رسول الله بیمار شو وجعه الذي په هغه بیماره توفی فیه چې په هغه کې وفات شو کله چې رسول الله بیمار شو په هغه بیماره چې هغوی پکې وفات هم شو نو بیا د هغوی دونه کمزوري او چې بیا په ځان نشو چوف کولی نو څه چلو شو تفق تو زه به شروع شم حضرت عایشه وایي تفق تو زه به شروع شم انفسو ما به دمونه اچول علی نفسه په نفس د رسول الله بالمعوذات په دغه اخري دوه دغه باندې دوا صورتونو باندې الذي هغه اخیری کان ينفسو چې رسول الله و په ځان دمو ما بم رسول الله دمو په هغه صورتونو باندې چې په کوم صورتونو به رسول الله ځان دمو دا یاد ساته دا بیا اخیری چې تاسو اخیری صورتونه وایي دا پکې راځي ها و امسه او ما به مسکاو د رسول الله بدن بيد النبي صلی الله علیه وسلم په لاس د پیغمبر اسلام عنه بدن داغو دا متغه دی ما به دا دو صورتونه وی د رسول الله د مبارک لاسونه به مې د سره واغشتل او بیا به مې دا لاسونه د دوی د په بدن راخکل پوی نه شوې د پیغمبر اسلام لاسونه به مې راواغشتل دا آیاتونه به مې پکې دم کړو او بیا به مې د ده لاسونه د دوی په بدن راښکل یو ځای کې راځي دلته خو نشته چا په اعتراض وکړو چې په خپل لاسونه ولې نه دمې راکاږه پې که نه نو دا د پیغمبر علیه السلام په لاسونه ولې کې نو دی به وایي های های څه پوهېږې دا هغه په لاسونو کې چې کم برکت نو هغه خو زما لاسونو کې نو کنه دا به کو خه خبره دا چې بیمار بیمار شي دا قل هو دا دوا اخیری نغه خپه توجه سره سړی دم کی او په خپل لاسونو چوف کی او د د په بدن دغه کی بل دا دی چې تاسو خیر سره ماسوسنو د کېږي دم سنت طریقه ده دا دغه وایه دا دو آخری دغه وایه سورتونه که قل هم وسره وی لا خدا استاز وی که قل یا ایه الکافرون هم وسره وی لا خشوا نو دا چار قل بش دا پسان دا چفکاوی په لاسونو په بدن دا کاږي سار مسوتن چې حضرت عائشہ سمعت النبي صلی الله علیه وسلم هغه وور هغه وورید د پیغمبر علی السلام نه واسغت او دا غوګي ورتاو کو الیه اغتا قبل ان یموت مخکې دا وفات د رسول الله نه وهو مسند او رسول الله تکیا وهن اغا تکیا کون کیو الی ما تظهره خپل شاله رسول الله ما ته زما د سینې ته د شاده سي تکیا کړی و او د سوي نو ما ناورې دلې نو دې داسې که دا غوږ وته داسې دا غوږ یې ورته ورته وکړو ګوره که نه اصغت دا غوږ یې ورتاوې که الیه هغې ته داسې چې دا دې څه وایي که حضرت ډیر کمزور او نو په زور خبرې نشي کولی داسې دا غوږ ورته وکړو او رسول الله خپل شاه حضرت عائشه بی بی د سینې ته تکیا کړې و یقول وی داغه خبره کوله خو ډیر په قلار اللهم اغفر لي وارحمني یا الله ته مغفرت وکې ماته وارحمني او یا الله زما په حالت باندې رحم وکې والحقني بالرفیق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ما وی په عام دغه کې رسول الله وسخ یریدو او چې بیمار شم سخ یریدو چې اسنه زما امت زما د قبر نه بوت جوړ نکی ځکه د مخکې مشاهده کړې و يهودو یهودي لیدلی وو چې هغوی د خپلو پیغمبرانو قبرونو نه به دا دغه دي بوتان جوړ کړي وو د هغې به عبادت کوو عیسیانو به کول نو رسول الله هم یریده چې خدای خیر وکړي دا خلک زما د دې قبر نه دغه جوړ نه کړي بوت چې د هغې عبادت کیږي چاپېره ترې تاویږي او سجدې ورته کوي د دې وجې نه مخکې به هم وي او په دې بیمارۍ کې مو وي پیغمبر علیه السلام وی فی مرضه په خپل بیماری کې خو کومه بیماری چې بیا حضرت ته پانسید الذي هغه بیماری لم یقم منه چې رسول الله پانسید دا غینا یعنی جوړ نشو سوی لعن الله اليهود لعنت تو کې الله په يهودو باندې لعن الله اليهود لعنت تو کې الله په يهودو اتخذوا قبور انبيائهم چې هغوی ګرځولي دي قبرونه د خپل پیغمبرانو مساجد زینه د سجدي اتخذو چې هغوی ګرځولي دي قبور انبیائهم قبرونه د خپل پیغمبرانو مساجد زینه د سجدو رازی او دی قبرونو ته سجدی کوي نو سجده خو عبادت ته نو د قبر عبادت ته چې شروع کو خو بوت شو دا خبره به کوله او امت به یرو چې اسنه څوک ما وی زما د قبر نه داسې ونکي قالت عائشه تو عجیب خبره کوي حضرت عائشه وی دقه وجه ده چې موږ نن قبر د رسول الله پټ کړی دی چاته خایونه دا د پخوانه دا اوس چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبر مبارک نه بدیوال ته عام خلک نه ور پرې خودل د خواصو نه دا غي وی وجه دا ده چې اسنه څوک ته توافونه شروع نه کی څوک ته دغه ونه کی سجده وته ونه کی قالت عائشه او حضرت عائشه وی لولا ذالک کشرنه وی دغه یره لولا ذاک کشرنه وی دغه یره لا اوبرزا نو ښکاره کړی شوی به وي خلکو ته قبره قبر د هغه خو دقه وجه ده چې خطره ده د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر پرده کې شوی دی اوس هم چې تاسو لاړ شئ څوک یې نه ویني قبر هسې یو ځای کې څه ښکاري خو خلک وایي دا قبر نه دی د پیغمبر صلی قبر اخوا دی لولا ذاک کچر نه وي دا خبره دا خطر نه وي لا اوبرزا نو ښکارا کړی شوی و به وی خلکو ته قبره قبر داغه ریاضه دا رسول الله دا خبره ولې کوله لعن الله اليهود دا خبره ولې کوله وی خشیا رسول الله یریده چې ان یتخذ چې او به ګرځول شي دا قبر د رسول الله مسجدا زه د سجدې پیغمبر سم ځکه دا خبره کوله چې هغه یریده چې دا دغه دی د پیغمبر سم دا قبر دغه نشي یا دا دسې کې خوشیا خوشیا حضرت عشی بی بی تاسو د رسول الله قبر ولې د خلکو نه پډړه کړی دی وی خوشیا یره کولی شي ان یتخذه ها حضرت عائشہ بی بی وی ان عائشہ زوج النبی صلی الله علیه وسلم چې حضرت عائشہ چې هغه بی بی د پیغمبر علی السلام قالت هغه وی لما سقول رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې بیمار شو پیغمبر علی السلام سقول من درون شو دا سړی باندې چې بیماری زیاته شي نو بیا د پاسېدونی کله چې درون شو بیمار شو پیغمبر علی السلام واشتد به وجعه او سخت شو پاغه باندې بیماری داغه نو استاذن ازواجه اغوی اجازه او غخته د خپلو بیبیانو نه چې بیبیانو که ستاسو اجازه یي نو زه به دا خپله بیماري د حضرت عایشې په کوټه کې تېره کړم استاذنه ازواجه هغوی اجازه وغوښته د خپلو بیبیانو نه ان یمرزه چې خدمت دې وشي د بیمارۍ د ده فی بیتی په کور زما کې عایشه وایي زما په کور کې فاذن له نو د ټولو بیبیانو ورته اجازه وکړه خیال لري رسول الله د خپل بیبیانو نه اجازه وغوښته که ستاسو اجازه یي زه به دا بیماري د حضرت عایشې په کور, کور کې تیره کړم ځکه چې بیمار خدمت غواړي د بیمار طبیعت بیا داسې چې درونی زیاتې خبرې هغه باندې زوري حضرت عایشه د رسول الله په طبیعت پوهېدله علما لیکي چې رسول الله حضرت د بیبیانو ته دا نو ویلې چې ماته اجازه وکې اسی وی به سبا به زما کم ځای شپي بیا به وی سبا به زما کم ځای شپي د کور خلک په پوه شو چې وایي د رسول الله دا مطلب دی چې د حضرت عائشه دغه د دې وجه نه وی حضرت فاطمه رااله او د بیبیانو ته ښکاره خبره وکړه چې د رسول الله تقاضا دا ده چې هغه ال د بیماری تیر کی نو بس هغه به اجازه وکړه چې دا خډه راخله خ فاذن له نو بیبیانو اجازه وکړه هغه ته خیر تاسو دا ویلو کنه دا یاد ساتي بیا ځان سره چې د سفر میاشت چې دا کوم روانه میاشت ده د دې 29 تاریخو د چهارشنبه ورځ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم بقیل تلی او تاسو د سوسو زله وی خدای یاد ساتي واپس چې را روانو په سر درد شو او اچانک د سه درد راغی چې وسره تبم وه په دغه چهارشنبه ورځ بیمارو جومات ته براته زیارت جمعه مړه زا زا زا تر د بل زیارت پورې رسول الله جمعات ته راته دا خبره یاد ساتي بیا سړی ته مشکلات شي یادینی د بل زیارت پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات ته راته تاسو ویلو کنه بل ورځ چې د بل زیارت د ماخام منځ په جمعات کې آخري جمع وه سوره مرسلات هم پکې ویل و غرابي وای نو بیا نه راوت نو ما وی جمعې په شپه هم راونه وت جمعې په ورځ هم راونه وت خالی په ورځ هم راونه وت د اتوار په ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ طبیعت ښه شو چې خشو دا باوی بلی توار دی نو بیا روته د دوو کسانو منس کېو او بیا روته د ماسپخیل منځو سم منځ دغه کړی و ابو بکر صدیق او د اخر منځ بیا دغه وکړو رسول الله نو هغه وی فخرج رسول الله روت دا ماوی بل اتوار دی ښه ځکه چې داغه بیماری خکل خبره دا ده چې هغه دیار لس ورځې وه فخرج رسول الله روت وهو بین الرجلین او دی په منځ د دوو سړو کې یو طرف ته یو نیولی او بل طرف ته بل نیولی او دا کم ځای کې بین عباس ابن عبد المطلب په منځ د حضرت عباس کې و بین رجل آخر او په منځ د بل سړي کې یو طرف ته عباس صاحب نیولی وو او بل طرف ته بل سړی وو نیولی وو او د دوو کسانو منځ کې چې دی راووته جومات ته قال عبید الله دا عبید الله نه دی د حضرت عائشه شاګرد فاخبرت عبد الله نو د ډېر خوشاله نه ما خبر ورک عبد الله ته چې لکه ما ته خود سه حدیث حضرت عائشه بیان کو صحابه ته بچی شا یا تابعین ته بچی شا حدیث بیان کو د خوشاله نه به جامو کې نه زیده نو وی ما خبر ورکو د دې حدیث عبد الله ته عبد الله ابن عباس ته بالذي په هغه حدیث قالت عائشه تو چې حضرت عائشه راته وی عبد الله راته وی راشه عبد الله ابن عباس وی چې لګ نور علم هم د زیات کم حضرت عائشه سوی یو طرف ته عباس صاحب او بل طرف ته بل سړی و هغه بل سړی پیژنې څوک و هغه علي و مطلب دا دی یو طرف ته عباس او بل طرف ته علي و فقال لي عبد الله ابن عباس ما ته وی فقال لي عبد الله ابن عباس ما ته وی عبد الله ابن عباس چې هل تدری ته پویږي من الرجل الاخر چې څوک هغه بل سړی الذي هغه لم تسمي عائشه تو چې نامه نه دا غشته دا غي عائشه هغه سوکو نو قال عبید الله وی چې قلت ما ورته وی لا زبل نه پیژنم چې ابل سوکو نو قال ابن عباس عبد الله رات ابن عباس راته وی چې هغه بل سړی چې دی هو علی هغه ادغه علیو او سوال پیدا شو چې حضرت عائشی بی بی د عباس ابن نامه واغشته او د علی نامه وانه غشته ولی دا شرپسند خلق ندی دوی خبر خرابوي وی زکه نامه وا نغشتا چې د حضرت عشی د علی سره نه لګي و وسره روانه خو هم په خیر کې نو ځکه نامه وانه غشته عائشی بی بی نه خو به حضرت علی او د یو بل نزان قربانو نو سوال پیدا شو چې نالګي نه و نو بیا ولې نامه وانه غشته نو دا غي وجه دا ده چې علما وی چې د یو طرف ته عباس ابو خو د بل طرف ته یوازې علی نو کله به علی شو کله به اسامه شو بیا به علی شو بیا به اسامه شو نو هغه بل طرف ته یو نو اډیرو نو ځکه د هغوی نامه وانه غشته او د یو طرف تم دا یو فکانت عائشه زوج النبی صلی الله علیه وسلم نو حضرت عائشه چې هغه بیبي ده د پیغمبر علی السلام تحدث هغه به دا بیان کو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول لما دخل بیتی کله چې هغه زما کور ته راغی واشتد به وجعه او سخت شو په هغه باندې بیماری ده ده اصلي کې داسې و چې مونږ خو وې کنه د چهارشنبې په ورځ بیماری شروع شوه نو بیا چا زیارت هم شوه جمعه هم شوه خالیم شو اتوارم شو نو دلته بیا سخته دغه وه د دې وجه نه د پیر د ورځې لمبر د حضرت عایشه و نو چې په د پیر په ورځ باندې رسول الله د حضرت عایشه کور ته ورغی نو بیا نورو بی بیانو اجازه وکړه نو ملته پاتې شو هلته پاتې شو چې پاتې شو نو د کور کې وو وو د پیر پروس نو چې بیا بل اتوار راغې بل رسول الله دا غوښتله چې زه د صحابه کرامو سره لږ ملو شم او لږ بیان وته وکم نو بیا چې دی وی لږ یو برا باندې راواچوي اوه ګوډي راوړی اوه ګوډي او د اوو ګړو اوبه په ما راواچوي خلک وای چې اوه ګړي اوبه چې هوا موا پې نی لګېدلې ګرد و غبار پکې نی د دې اثر دا دی چې په ځان دی واچولې نو که جادو د باندې شوي هم هغه اثر ختموي او که زهر مهري د هغې اثر کموي نو وایي اوه ګوډي اوبه راوړی خو داسې ګوډي چې د هغې خولې کولو شوي نی او په مې واچوي نو دوی و ګوډي را پیدا کړل په خانک کې کینو او دې پر واچولې نو قال رسول الله او حریق را واړوي علی پما من سبع قرب د و ګډونه کم او ګډي چې ګرد و غبار پکې نی پیدا شوی لم تحلل چې نی وی کولاو شوی او کیتهن تسمی دا غوی د ګوډي د خلنه دا هغه نه خلک یو تسمه تا وی چې هغه تسمی لا کولاو شوی نیوی بند ګوډي ګرد و غبار پینی لګیدلی حضرت ولی دا او ګوډي او ګوډي وبغواړي چې په مې راواړوي وی چې لګ بدن مسپک شي لکه دا غزه بیماری چې دا غزیاته ده دغه د وجې نه د ګرموالي د وجې چې دا بدن مې لږ سپک شي چې د صحابو ته لږ وروځم لعلی اعهدو د دې د پاره چې زه وصیت وکم ال الناس خلقو ته فاجلسناه نو من رسول الله کینو فی مخزب پاغه غټ خانک کې لحفصه چې دا خانک د چاو د حضرت حفصه زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه بیبي و د پیغمبر اسلام ثم تفقنا بیا شروع شو منګه نصب علیه چې من اړولې پاغه باندې من تلک القربه د دغه ګډونه د و ګډو بم ولا پیدا کړی او پر اورالولم حتی تر دې پورې تفقه چې رسول الله شروع شو چې بس د اشاره کولی بس بس بس حتی تر دې پورې تفقه چې شروع شو رسول الله یشیر الینا اشاره کوله مونږ ته بيده په خپل لاس د سشي چې بس ان قد فعلتن چې بس سچي وغه تاسو وکړل قد فعلتن تاسو خپل کار وکړو بدن کې لکس پکواله راغی قالت عائشه وی ثم خرج الى الناس بیا اوت خلکو ته او فصل لهم هغه د مسفخین منځ هغه وته وکړو وخاطبهم او بیا وته بیان هم وکړو بس دا د اتوار ورځ وه او د رسول الله اخري جماعت ته راتللو او دا هم جمع وکړه خو دا نیمه جمع وه نیمه مونځ یو کړی او نیم دو کو او بیا په دغه ورځ باندې ورته اخري بیان وکړ او بیا ماسپښین بیا کور ته ننوت د اتوار ورځ وه ما تاسو ته خبره وکړه چې د پیر ورځ شوه ابو بکر صدیق منځو کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا پرده او چت کړه دا سره ښکارا شو ته صحابه ته وکتل هغه رسو بیان راځي بیا چې د پرده را ځوړند کړه چې ابو بکر صدیق منځو کو ورغی د پیغمبر اسلام طبیعت ډیر خو حضرت علی ډیر په خوشاله راووت وای نن طبیعت ډیر ښه دی خو چې دا کچه غرمه شو داسې بس طبیعت خراب شو چې خراب شو بس بیا د پیر ورځ وه همدقسې دنیا نه رحلت وکړو واخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه ان عائشه او عبد الله ابن عباس قال حضرت عائشه او عبد الله ابن عباس دواړو وی چې لما نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم نما نزل کله چې راغې په پیغمبر علی السلام باندې دا بیماری په خپل مخ مبارک به د زړو کې راواچو چې راوا به شو نو پکې به زړه تنگ شو چې تنگ به شو بیا به لرکو خمیسه هغه دغه ته وی زړو کې ته شغه د وړې نه جوړي د وړې نه او توري او پکې د سپینې لیکي وي خمیسه د وړې صادر چې توري او پکې لیکي وي نو تفقه شروع شو یطرحو چې رسول الله به اچو خمیستن زړوکې له چې داغو په کم ځای به راچو علا وجهه په خپل مخ فیضا اختم چې کله به د رسول الله زړه پکې تنگ شو یا به ګرمي و یا به سو نو کشفها دا زړوکی به لری کو عن وجهه د خپل مخنا فقال رسول الله او فرمایل وهو كذلك او رسول الله هم دقه سو کله به زړوکی په ځان واچو او کله به لری کو اوس مونږ ته توجه نه ده تمام توجه عالم بالا ته ده او سوی یقول ویلی به لعنت الله علی اليهود والنصارى لعنت دی وی د الله په يهودو او په عیسایانو اتخذوا قبور انبیائهم چاغوی ګرځولې دي قبرونه د خپل پیغمبرانو مساجد زینه د سجدي سوال له رسول الله په دې وخت کې دا خبرې سره کوي ويحذر رسول الله يرول یحذر رسول الله دا خپل امت یراو ما د هغې نه صنعو چې د یهودو او عیسایانو کوله د یهودو او د عیسایانو د دې کار نه رسول الله خپل امت یراو اخبرني عبید الله ان عائشه قالت حضرت عائشه وی دا اوس بل حدیث دی د زیارت پر ورځ باندې تاسو وې کنه پیل زیارت شو نه دغه دویم زیارت پیل نه دویم زیارت د بیماری د ماخام مونځ یې وکړو نو ماسوتن ته بیا نشو راوته خلق په انتظارو رسول الله وی لاړ شي ابو بکر ته اوایه چې جمع وکي بیا وی لاړ شي ابو بکر ته اوایه چې جمع وکي حضرت عائشہ وته وی حضرت ابو بکر زړه ډیر نرم دی کستا په مصلا باندې ودریږي نو جړا به ورزي چې جړا ورزي نو موز به پوره نکی بیا به وی ابوبکر ته وایې چې جمع وکړي نو بی بیا ماما ورته وی چې حضرت ابوبکر زړه نرم دی هغه نشي ودرېدی وی دا بار بار می رسول الله ته ولې وی دا ټکی وی دا می ځکه وی حضرت عائشه هم ډېره هوښیاره ده زه پوهېدم په دې باندې چې که کم سړی د رسول الله په مصلی ودرید الته ودرید او دلته رسول الله د دنیا نه لاړ شي نو خلک به وي دا سړی سپیرو چې داغه په مصلی ودرید رسول الله د دنیا نه بوته خلکو په دا کیسې کولې نو ما ځکه وی چې ابو بکر د جمع نه کوي چې اسنه بیا خلک د سره بغض نه ساتي چې دا سپیره دی او د پیغمبر په مصلی باندې ودرید نو پیغمبر یې دنیا نه دغه کو بوتو یادې څه پوي خان نو په دې سوالو چې دا دونه بار بار رسول الله ته ولې وی چې حضرت ابوبکر نه بل سړی مخکې کا نو قالت حضرت عائشہ وی لقد راجعت رسول الله اسلام زبار بار رالم رسول الله ته فی ذلک په دې مسله کې چې حضرت ابوبکر مه مخکې کوه بل سړی مخکې کا وما حملني او نور او چت کړی مالا علا کسرت مراجعته پاغه ډیر بیا بیا راتلو رسول الله ته مگر دا خبره الا انه لم یقع فی قلبی مگر دا دی چې نو واقع شوی زما پزړه کې ان یحب الناس بعده چې محبت بو کې خلق پس دا غنه رجلا د یو سړي سره قام مقامه چې هغه ودرېدلی وي په ځای د هغه ابدا همیشه زما زړه کې دا خبره وه چې رسول الله دلته دی او څوک د پیغمبر علی السلام په مصلی ودرېږي دا خلک به سره بیا بغوس کوي او ما وی هغه بغوس به سره زکه کوي چې دا رستو خبره ده خلک به وی دا سپیرو او رس خلک وی کنه پیغمبر سم خو پرې دی اس نن سبا مونږ چې وایو پلانې سړی د پلانې په ځای راغی او سپیرو پلانې وسټو دا پښتانه دسی وی عربو په مخ کې داسې وی و الا كنت او بل دا چې و مزه ارا مالی دو چې انه لم يقوم احد چې او به ندریږي هیڅ یو کس مقامه په ځای د رسول الله الا تشاءم الناس به مگر خلق بس پیره و یاغه ته خلق باغه سپیره غني چې دا سپیرو د دې وجه نه به بار بار وی فارت تو ما اراده وکړه ان يعدل ذالک چې واړی رسول الله چې واړی ذالک دی خبرې له رسول الله عن ابي بکر اند ابو بکر نه ابو بکر نه مخکې کوي بل مخکې کوي لیکن دا ډیره ضرور و ځکه د پیغمبر علی السلام اشاره دا و چې زما په جون کې خلکو ته معلومه شي چې زمانه پس به خلیفہ د غي ابو بکری ځکه چې هغه مخکې کو حضرت علی ته بچاوي ستا دلیل څه دی چې ابو بکر صدیق رسول الله خلیفہ کړی دی یا خلیفہ دی نو هغوی به وی چې د دین په کار کې موږ لره رسول الله دغه منتخب کو اسې د دنیا کار ډیر اوچت دی که د دین نو یو خو د خلی خبره ده یو د زړه چې د دین کار اوچت دی او په هغې کې موږ ته رسول الله دغه منتخب کو ابو بکر صدیق چې دی به په مسله ودرېږي نو د دنیا په کار کې به زمونږ مشر نی چې مسله د چا سره یې په کار او چې هغه سړي سره د حکومت کرسۍ مي دا دغه دی نو دې کې اشاره دی ته وایي چې زمانه پس به دی خلیفه وي خ... قال ابو عبد الله امام بخاری وی رواه ابن عمر د دې حدیث روایت لکه چې عائشه کوي نو ابن عمر هم کړی دی و ابو موسی و ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى قالت حضرت عائشه بدا فخر کو قالت اغيوي مات النبي صلى الله عليه وسلم د رسول الله په مرګ به فخر نکاو په دې به فخر کاو چې اخیری وخم د رسول الله زما سره ما ته ډډه والی و او د قسینه او دقه زنه د دې منځ کې دا مبارک سر شاته داسې ماته ډډه کړی او دا مبارک سه دا غځای کې زما دغه کې وته وانه او رسول پاک چې دی لبین ساقنتی دا او په منځ د زنې زما بین حاقنتی دا او په منځ د سینې زما کې وساقنتی او د زنې زما کې په خوا به خلکو وی حضرت عائشه وی ما بم وی چې کم سړی به په کلار مړ شو نو موږ به وی پلانې سړی خوش قسمت دی او چې د کم سړی به مرګ سختو نو موږ به وی پلانې الله په ګناه کې گرفتار کړی دی وګوره هغه د مرګ سخت دی خو چې ما د رسول الله حالت ته وکتل بس اوس دا خبره نکوم معلومه شو دا خبره چې بزرګانو نه بزرګان وي خو د خوارانو مرګ به دغه وي سخت دي دا د دې دپاره سخت دي چې الله ولا اجر ورکړي رسول پاک څومره لوی هستی وه لیکن د هغوی چې دم ډېر تکلیف و بیا همداسې درته به راشي داسې لوښی به پروت و دومره تکلیف و چې دا به یې دغه وکړو د اوبه لاس به یې لوند کړو په مخ به یې راښکړو او وی به چې سخت سخت تکلیف دی د مرګ نو داسې به په ځان د دغه راښکړو نو ما وی بیا اندازې تکلیف وو د دې وجې نه اوس زه دا نه وایم چې څوک په کلار مړ شي زه وایم هغه بختور و او چې څوک په سختۍ مړ شي نو زه وایم هغه ګناهګار و دا اوس زه نه وایم فلا اکره شدت الموت نو زه بد نه ګڼم سخوالی د مرګ لأحد د پاره د اچا ابدا همیشه بعد النبی صلی الله علیه وسلم پس د پیغمبر علیه السلام نه وی کعب خو پیژنه د عبد الله پلار حضرت کعب وکانه کعب ابن مالک او حضرت کعب ابن مالک احد الثلاثه الذين یو دا غ درې کسانو تیب علیهم چې دا غوی توبه قبول شوی و هغه یو کاب سیبو یو هلال سیبو یو مرارو نو دا عبد الله ابن کعب وی چې ان عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس اخبره هغه خبر ورکړی دی دغه لا دی عبد الله لا دی عبد الله ابن کعب لا چې عبد الله ابن عباس وای دی عبد الله ابن کعب ته چې د پیر ورځ ده ما وی د پیغمبر سم طبیعت ډیر خو نو سبای کې حضرت علی روت د رسول الله نه روت ان علی ابن ابي طالب حضرت علی صاحب خرجه دی روت من عند رسول الله اسلام د خوا د پیغمبر علی السلام نه فی وجعه الذی پاغه بیماری کې توفی فیه چې په کومه بیماری کې هغه وفات شو چې دا روت نو خلق ته راتاو شو چې حضرت څنګه دی او حضرت څنګه دی فقال الناس نو خلق وی یا ابا حسن ابو حسن کنیه د علی ده اې دا حسن پلاره کیف اصبح رسول الله اسلام څنګه سبای ک پیغمبر علی السلام هغه وی الحمدلله نن طبیعت خدي ما دا ته وی هغه کمل چې هغه د دنیا نه ته په دغه وخت کې طبیعت خو اوس هم داسې تاسو کتلی کله نه کله بیماران چې د مرګ وخت راشي دغه شي طبیعت یې ښه شي ما خپل والد محترم ډیر تک تکلیف وو خو چې کله دغه او طبیعت ښه شو خبرې او دا دې کولې او چې نیمه ګنټه تېره شوه دغه شو فلما اس فقال علي صاحب ورته وایي اصبح صبیک بحمد الله د الله په حمد سره خو بار ان جوړو جوړ خروغ دی نو عباس صاحب د لاس ونیو نه سی وی جوړ چرته دی عباس صاحب ډیره تجربه وا ما ته د خپل کورنۍ د خلکو تجربه ده د دوی د مخونو نه ما ته پته لګی چې نور وخت نشته عباس صاحب وته وی ما ته د خپل کورنۍ د خلکو تجربه معلومه ده چې د دوی د مرګ وخت راشي د دوی مخونه بل شانتی شي نن د رسول پاک مخ هم داسې دی معلومیږي ورته وایي په دې درې ورځو کې به بیا پیغمبر نی فاخذه بيده نو اونیو علی لا په لاس د عباس ابن عبد المطلب چاونی و عباس صاحب عباس صاحب ورته وایي ته څه وایې چې ښه دی ښه نه دی که نه نن چې دا ستا عزت دی دا د رسول الله د وجه نه دی ښه خو چې رسول الله د دنیا نه رحلت وکړي نو بیا به دونه عزت ستانی فقال له عباس بوي اغتا والله, والله قسم په الله بعد سلاسنا پس د درې شپونه انت والله تشی په خدای قسم علی بعد سلاسن پس د درې شپونه عبد العصا تبا غلام د امسای تبا غلام د امسای دا محاوره ده خان محاوره دای چې بل سړی د باندې حاکم یو ته دغه لاندې نو خلک وایي دی چې دی نو غلام د امسا دی لکه غلام پس هم خلکو امسا راغشتي درې شپې پس به ته محکوم او بل به د باندې حاکمي یاره پوه نه شوي عبد عصا غلام د امسا مطلب دا دی نن چې دا ستا څومره قدر او عزت دی د رسول الله د وجې نه دونه به بیا ستا نی بیا به د بل لاندې و انی والله او زه شم په خدای قسم لا اورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګمان کوم پر رسول الله باندې چې سوف یتوفا زر دی چې هغه به د دنیا نه لاړ شي من وجعه د وجه د هغه بیمارۍ ده د نه هازه چې دا ده حضرت تا ته څه پته لګي عباس صاحب ډېر تجربه کار و وایي ما ته د خپلې کورنۍ مخونه معلوم دي چې دا قریب الموت شي کنه نو د دوی د مخونو کې داسې نخې پیدا شي انی لاعرف زه پیژنم وجوه بنی عبد المطلب مخونه دا غزامنو د عبد المطلب عند الموت په وخت د مرګ کې دا خبره لګه وګدله دا بیا وایو ښه لګه یاد ساته منس کې پاتې شو